د سلور شپیتم نا تر آیت نمبر 101 پوری او بدی حصہ کې مرکزی مسله اثبات د رسالت او د یهودو د بلیتو او دا غي د کباحتونو بیان او دا غي شپارس نقطې او شپارس پلیتای شپارس کباحتونه ذکر کړل اوس د نننی سبق نه درېمه حصہ د سوره آل عمران شروع کړي او دا د آیت نمبر 102 نه تر اخر د سورته پورې ده په دې حصہ کې مقصدی مسلې دوه دي یو جهاد فی سبیل الله تعالی او دویم انفاق فی سبیل الله تعالی او د دې دواړو لپاره تنظیم ضروری دی نو د صورت د ایسه په اوله حصہ کې د تنظیم د لپاره اصول ذکر کړي کله چې په یو کور کې، په یو ملک کې، په یو دیره کې، په یو علاقه کې تنظیم نه وي، نو هغه ځای کې فلاحي کارونه نه کېږي. د تنظیم لپاره قرآن پنځه قاعدې ذکر کوي. اول تنظیم چې جوړې نو ستاسو عقیده ویوي عقیده و میو د توحیدی نو علب تنظیم کامیابی زمون ملک تنظیمونه دي نو په هغه کې اچاری یو د بریلیس عقیدی والی یو معتزلی یو بدعتی یو مشرکی او وای مونږه تنظیم جوړ کړی دی چې کله عقیده د سړی یو نی هغه تنظیم نشي کامیابې دی دویم د تنظیم د بارا لازمی دی چې داغه قانون وی نو قانون مستاسو قرآنی کې اوسړې وایي زه د آئین تحفظ کوم او زه د لارډ میکاله د جوړ شوی قانون حفاظت کوم او قران او سنت پر خدای نو دا تنظیم نشي کامیابې دي دریم په تنظیم کې چې څومره خلک دي نو هغه ټول وکړ کوونکی دا نه چې دا وی آی پی دی او دا وی وی آی پی دی او دې بکار نه کوي او نو خلک بکار کوي تنظیم به علمخ کیږي چې دا ټول ارکان فعالی کارکونکي سلورم خبره د تنظیم د پاره چې په خپل تنظیم جماعت دله باندې به پیسې لګي کته پیسې نه لګي نو تنظیم ترقی نه کوي او پنځمه خبره د تنظیم ارکان به د غیر رازدارونه ځان ساتي چې ستاسو تنظیم مرګره ني نو شورا او میټینګ کې به نه کینه دراز خبره و سره نه کې او بیا ان شاء الله چې موږ خپل ځای راشو دا یو وضاحت وکړو دریم د تنظیم ارکان و فعالی نور پسې آیات کې ذکر کړي ولتکم منکم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر د جماعت کسان وکار کوي سلورم په خپل تنظیم باندې به خرج کوي پیسې په تنظیم باندې لګي او د دې ماخذ د آیت نمبر 115 وما يفعلوا من خير فلا يكفروا ته چې کوم مال لګې هغه بچرم ناشکر نشي او هغه الله منظور کی پنځمه قاعده د جماعت حفاظت و دا غیرونه کې او دا ذکر کوي آیت نمبر 118 کې یا ایها الذین آمنو لا تتخذوا بطانه من دونکم چې ستا د عقیده مرګره نه دوستی بو سره نه کې ولی داغي وجوهات ذکر کوي لا یالونکم خبالا دې د دوستۍ لحاظ ساتلو والا نه دی بل وجه ذکر کوي ودو ما عنتم ستاسو په هدف دې تنګي چې ته په بر روانې نو دې تنګيږي او بل قد بدت البغضاء من افواههم دخلونه د بغض او حسد خبرې راوځي بل وجه ذکر کوي و ما تخفي الصدور اکبر سینو کې چې کوم رازونه پټ ساتلي هغه ډېر لوی دي او دا ورسره به ان شاء الله چې کله مقراشي نو موږ به دا غي وضاحت کوو په دې پنځمه قاعده باندې په دې صورت کې دوه واقعې ذکر کړي یو د غزوه بدر یو د غزوه احد غزوه بدر کې په تاسو کې غیر رازدار موجود نو تاسو تجربه هم نه و اصله حد سره هم نه و استادو د پنځمه قاعده پابند وای نو الله په کفار او تاسو د فتح درکا د اسلام لومبۍ معرکه هغه تاسو ګټلا خود دې مد مقابل په غزوه احد کې تاسو ډیر وای مسلمانان ډیرو کفار لګو او فتح په شکست بدل شو زکه د امیر تابعداري ونه شو زکه پکې غیر رازدار موجود شو عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ تا ویل شو چې تب مدي بل دړه کې ناشتي کوم وګړلو جنگ نو اومبا نرا کوزيږي کوم بایلو اومبا نرا کوزيږي مسلمانانو میدان وګټلو سمرګری د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ هغه وی چې مسلمانان غنیمت را غونډي نو موږ برسکو موږ واسم جنگ غټلې کفار ماته کړي تقدیدلی دي ناراضه کیزو عبدالله ابن جبیر ورته وی چې نه نه نه ځو موږ ته د نبی اسلام نه حکم نه دی شوی خو به هر حال هغه کسان سره کوشو خالد ابن ولید هغه وخت لا ایمان نور وړي هغه د کفارو قیادت کولو او د غرد بل طرف نرالل اولی عبد الله ابن جبیر سره د مرګرو شهید کو او د برنه د غشو باران شروع کو چې د حضرت غاخونه مبارک په شهیدان شو او نبی اسلام بچغه والي ان النبي لا کذب انا ابن عبد المطلب زه پیغمبرم دروغجن نیما وخلقا زه د عبد المطلب د خاندان نیما او چې به والي الی عباد الله او د الله بندگان او چرته وخت زما خو راشه او ان شاء الله چې مخبر زید راشو بیا به داغه وضاحت کوو اوس رومبنی قانون چې عقیده به ستاسو د جماعت سوي هغه توحید وي یا ایها الذین آمنو او ایمان والو اتقوا الله الله نو یریږي او چې کله الله رب العزت قوانین ذکر کوي نو تقوا وبکه لازمي تقوا ویل کیږي پرهیز ته ځکه دوايي الا اثر کوي چې مریض د دوايي موافق پرهیز کوي یو سړی ټوخیږي زکام دی او د تریوسی سوري یخ سی سوري نو خامخا د ټوخه به سیوا کیږي دوی به دا اثر نه کوي نو قران وای اتقوا الله د الله نه ویریږئ د الله نه چې ته یره وکي د الله نه ویریږي وسنګ یرا حق تقاته پورا یرا غم خادي لین دین معاملات تعلقات رشتي دوستانی دا ټول د قران او د حدیث موافق دوستات دي هغه پښتانه متل کوي دومره وخوږیږم نه چې څوک دی او غف سره تیر کی او دومره ترغېګم ما چې خلک دې دکانو ګوتو کی نه داسې ژوند به تیرې چې هغه د قران او سنت موافقي که سو خپګي که خپدي شي که سو خوشحالي کی الله دې خوشاله کی اتقوا الله ويرګي د الله نه حق تقاته په پوره یې سرام ولا تموتن الا وانتم مسلمون او ممرئ تاسو مگر په داسې حال کې چې تاسو مسلمانان نو دا خو د چا اختیار کې نه چې مال د مرګ راشي او زه د کفر په حالت کې ما نه نه د دې مطلب دا دی چې ټول ژوندۍ د اسلام موافق دی ورو کچر ته مرګ راغې او ته د اسلام مطابق د ژوندۍ وي الله بدل مرګ د شهادت نصیب کی نو داسې حال کې ممرا چې ته خلاف د الله او د الله د رسول کې انتم مسلمون تا او تابعدار الله تا دویم ستاسو قانون به د الله کتاب وي واعتصموا بحبل الله جميعا او منګوي لګوي واعتصموا اعتصام کلک نیول تو بحبل الله دا الله پر سید الله په کتاب او حدیث پاک کې راځي دا قران د الله یو رسۍ ده د اسمان طرف نه راځوانده شوی ده نو څوک چې دې پورې ونخته نو هغه نجات ومنتو او برلار شي او چا چې د دینه مخ واړولو نو هغه تبای طرف ته لاړ شي جميعا ټول ولا تفرقوا او متسنس کیږي په دین کې د دین معاملې کې د الله دین کې متسنس کیږي یو اتفاق او اتحاد دې ته نه وایي چې ته دې غلا ډاکوان قاتلان خیانتګر هغه راجم شي او زمونږ اتحاد دی نه نه نه اتحاد او اتفاق به هغه چا سره کې چې هغه د قران او سنت موافق وي وذکروا نعمت الله علیکم او یاد کړئ نعمت الله پتا سو نو الله وای ما واچولو تاسو د زړونو مینس کې مینا محبت می پیدا کړ فاسبحتم بنعمته اخوانا نو ګرځي تاسو بنعمته بنعمت د الله چې د الله کتاب قران مجید دی اخوانا رونا رونا او تاسو لمه مخ کې ویلو چې حدیث پاک کې راځي چې پرز د قیامت با وو کسان داسي چې هغه د عرض سوري لاندې یوم لا ذل الا ذل عرشه چې سورې بني مگر سورې د الله د عرش نو وو قسم خلق بداغه لاندې پدې کې به هغه دوستان وي ورجلان تحابا فی الله هغه دو کسان چې هغه یو بل سره تعلق د الله د دین د وجه نه ساتلی وو دیندار وو نو یو بل سره تعلق او دوستانه و په دې دین باندې راجمه کېدل او د دین په خبره یو بل نه جدا کېدل نو دا خلق بم د عرش رسول الله دی الله دې موږ داغه نه وګرځي فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا تاسو ورونو نه وګرځي دی او د دنیا د ګډ ګډ نه راجمه کړ او محبت به کې واچولو صحابه له وګورئ صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا غي مینا دا غي محبت دنیا ورته حیرانه هغه خلک چې هغه د نبی علی السلام دا اودس وبسمه کې لنه پرې خو دي او د نبی علیہ السلام هر ادا باندې هغه ځان قربانولو دا وجه سوا چې هغه دومره د مینې والو ګرځول دا د الله کتاب قران مجید لا عزت لنا الا بالقران موږ له عزت نه نه ملاو شوې مګر د قران د وجه او نن چې موږ فخر کوو نو د اسلام د وجه نه فخر کوو چې الله زمون خوراک پاک پیدا کړی دی زمون لباس پاک پیدا کړی دی زمون بیبیانې پاک پیدا کړی زمون اولاد تربیت پاک کړی دا د قران وجه ده کچا د قران نه وي د مخ کې زمانہ کې یو يهودي ډاکټرو امریکا کې نو هغه په دې ریسرچ کولو چې اسلام د خپل مسلمانانو زندګی د سړی او د خزی یو یو غورولې مختص کړی دا او د ټولو نه پاګه زندگی سوک تیرای نو هغه دوه محلې وی چې په یو کې د يهوديانو او د کفارو اکثریت وو او یو داسې محله وا چې هغه د مسلمانانو وا نو په هغه دواړو باندې ریسرچ شروع کو او د ماشومانو ټیسټونه به کول چې آیا د دې ماشوم وینه د د تعلق د خپل مور او پلار سره څومره دی کوم چې ډي ان اي وایي کنه ډي ان اي ټیسټ رپورټ نو څومره چې د يهودو او د کفارو ماشومان بچیو نو په سلو کې د پنځه کم سلو ټیسټونه چې کوم دی خپل مور او پلار سره نه ملاوي کړ هغه د بل بل چاو او مسلمانان 100% چې څومره بچیو نو دا غي ډي ان اي د خپل مور او پلار سره ملایي دوی یا وینه پلار سره ملاو او یا مور سره ملاو بیا په دې سوچ او فکر کې دا خپل درې بچیو نو د خپل درې بچو ټیسټ وکړو نو چې د خپل درې بچو ټیسټ وکړو نو یو بچی وینه د سره ملاو شو د دوه نه خزل طلاق ورکو کلمه وی مسلمان شو لا عزت لنا الا بالاسلام موږ له چې الله عزت را کړی دا د اسلام د وجې نه را کړی مسلمانانو باندې د الله احسان دی د مسلمانانو خزې پاکې دي د مسلمانانو بچی پاک دي خوراک پاک دی تاسو وګورئ تاسو کله داسې یو کیم کې داسې کې پاتې شئ چې باغې کې تاسو غیر مسلمان دي نو هغه به چرګ راولي تا ته وایي چې د خان سه بیا بای دا ما دالال کا ولی الکه تاسو خپل مزه کوی نو مونږ چې لال کو به دي خو نه ای له پتر چې حلاله په سکه د اسلام کې د خواګد اسلام کې دی مذهب کې دی ګینه غي بلګي ګن بخوري په انډیا کې څوک لګیا دي د غوا متیازس کی څوک په ځان سټي تپی د چا مور ده نو غوې به پلاری ځکه چې د غوا زامنی نو وایي به هم خپلاري الله موږ له شرافت په اسلام باندې راکو فالف بین قلوبکم تاسو زړونو کې مینه محبت پیدا کو فاصبحتم بنعمتي اخوانا تاسو مې په خپل نعمت باندې رونه رونه وګرځولې وکنتم علا شفا حفرت من النار او وای تاسو په ګنارا د ډوغل د ورنا دا اوسو ګور شفا شین د پاسا د زور دی او د فی د پاسا هم زور دی نو کله چې دا شفا ده نو دې مطلب ده د جهنم کنده او کله چې د شین لاندې زیر شي شفا نو الله دې د مرض نه خلاص کا الله دې صحت درکړي نو موږ اکثر مریض ته لاړ د پوستا هغه دعا ولو کوي چې الله ولا شفا ورکړي نو شفا مطلب چې الله جهنم له بوزي نه ته خیر لای ال د دعا له شروع نه نه الله دې ولا شفا کامله ورکړي الله دې ولا روح صحت ورکړي نو دې بلار شي ال د وای دعا ولو کوي چې الله ولا شفا ورکړي چې موږ راغلي دعا الله لکو چې الله دا سره جهنم له بوزي انن په حرکات او سکنات باندې ځان په اور غوالي شفا حفرت من النار په کناره د ډغل د اور نام فانقذکم منها نو ما وساتل تاسو دا غینا یا دا موږ په دې کمنټسو کې دا ان شاء الله دي نو اکثر خلک غلط لیکي غلط یې څنګه لیکي چې الف لیکي او نون او شین یو څه وي ان شاء الله ویل خو یې غدي خو د دې ان شاء الله نه مراد دا نه لکه د الله خو غشي ان شاء الله که الله پیدا کړ او چې ته ان جدا ولي کې الف او نون ځان لولي کې او بیا شین الف شا او حمزه الف ولي کې ان شاء د دې مطلب دې کړه الله خو غشي کړه الله خو غشوا دا ان ځان له لفظ دې او شاء ځان له خو غلي که چرته د الله خو غشوا او چې کله تا یو ځای ولي کړو نو الله پیدا کو اوسم الفاظ مک کړي خو صرف نو نو شین دی یو ځای کو نو د ان شاء الله نه مراد دا دی ک الله پیدا او ان شاء الله کدا الله خو غشوا شفا حضرت من النار په کناره د ډوغل دور فان قدکم منها نو ماوسا تل تاسو داغینام کذالک دارنګي یبین الله بیان الله پاک لکم آیاتی تاسو له دلایل د خپل قدرت لعلکم تهتدون دې لپاره چې تاسو په سم لار شئ سم لار د الله د کتاب نه علاوه په بل څه باندې شمولته بیا ګورئ او منګولې ولګوي په حبل الله د الله په کتاب جميعا ټول ولا تفرقوا او متسنس کیږي واذکروا نعمت الله علیکم او یاد کړئ مهرباني او احسان د الله په تاسو اس کنتم اعداءن کله چې وای تاسو دشمنان دی یو بل فالفا بین قلوبکم نو ما واچولو تاسو د زونو مینس کې مینا محبت فاصبحتم نو ګرځیدې تاسو بنعمتي په سبب د الله د نعمت د کتاب قران اخوانا رونا رونا وکنتم او وای تاسو علا شفا حفرت من النار پاک ناری د دوغل د اور کې فانقذکم منها نو الله وای ما خلاص کیدا غینا